بدو الصلاه د بدو الصلاه معنا څه ده بدو الصلاه په دې کې دوه مذهب دي یو مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله ده او دویم مذهب د امام شافعی رحمه الله ده د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې بدو الصلاه عبارت ده د الامن من آفتنا بدو الصلاه څه معنا ده الامن من آفتن دا میوي چې د آفت نه په امن شي د دې معنا د بد وس دا د بد صلاح معنا ده او د امام شافعي رحمه الله په نيز باندې د بد صلاح معنا د اند جو په خیدل نو د بد صلاح دوه معنا ګڼي د احناف په نيز معنا ده الامن من آفتن د آفت نه په امن کېدل چې میوي د آفت نه په امن شي او د امام شافعی رحمه الله په نيز د دې معنا ده اند جو اند جو یعنی پخیدل د دې نورسته اوس ګوره بیع د میو د دې د پاره شپک صورت دي اول کې دو صورت دي هغه دو صورتونه دا دي بیع قبل بدو الصلاه دوهم بیع بعد بدو الصلاه اول کې دو صورتونه شو البيع قبل بدو الصلاه دوهم البيع بعد بدو الصلاه د بدو الصلاه په معنا خو پوه شئ کنه زموږ په مذهب معنا څه ده الامن من آفتن او د امام شافعي سي په مذهب معنا څه ده النجو په خیدل نو بيع په دوه قسمه ده د میوه البيع قبل بدو الصلاه دوهم البيع بعد بدو الصلاه به هر یو په درې درې قسمه ده به اول البيع قبل بدو الصلاه بشرط القطع یو بشرط القطع یو بشرط الترك د دوهم البيع مطلقا د دریم میوه دي خرڅ کړي قبل بدو الصلاه په ونو کې دي میوه خرڅ کړي قبل بدو الصلاه د دې درې صورت دي شابه اول بشرط القطع دا شرط ولګوي په مشتری یا په بایع چې دا میوي وشو کوه میوي د ختمه کا سهو شو میوي د خرڅ کړي په مشتری قبل بدو الصلاه د دې درې صورت دي قبل بدو الصلاه دی په مشتری خرڅ کړي په مشتری شرط ولګيږي د قطع شرط چې همدا سي خامي همدا سي قبل بدو الصلاه وشو کوه ختمه کا یو بشرط القطع دویم شابسي بشرط الترک چې مشتری دا شرط ولګي چې دا په دیونو کې پرې دی تر دې چې پخې شي بیا به زوړم دریم مطلقاً چې نه د شرط د قطع لګولې وي نه د شرط د ترک لګولې وي دا خو قبل بدو الصلاه ده ها بعد بدو الصلاه په دې کې هم درې صورت دي بعد بدو الصلاه چې د خرڅ کړي وي نو یا به بشرط القطع یو یا به بشرط ترک دی دوا او یا به مطلقاً خرج کړي وي د درې نو څو صورت شو شپږ صورت شو په دې شپږو صورتونو کې ګوره د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې دا کوم صورتونه چې د بعد بدو الصلاه دي دا د بعد بدو الصلاه درې صورت دا درې وړه جایز دي او کم درې صورت چې د قبل بدو الصلاه دي هغه درې وړه ناجایز دي د امام شافعي سي په مذهب د قبل بدو الصلاه درې وړه صورتونه ناجایز دي او د بعد بدو الصلاه درې وړه صورتونه جایز دي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دا د شرط القطع والا دواړه صورتونه ناجایز دي قبل بدو الصلاه وی که بعد بدو الصلاه وی او بيع الاطلاق قبل بدو الصلاه ک بعد بدو الصلاه دا دوړم جایز دي ځکه دا دوړه جایز دي چې د دې رجعه شرط القطع تکیږي نو د امام سه په مذهب سو جایز شو نه شابه څلور جایز شو زما ذهن ګډ ورو څلور جایز دي دونه جایز دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب به شرط القطع جایز دي بشرط ترک قبل بدو الصلاه یا بعد بدو الصلاه دوړه ناجایز دي او بيع الاطلاق قبل بدو الصلاه بعد بدو الصلاه دوړه جایز دي به درته وایم که پوه شو دا شپږ صورت جوړیږي د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې څلور جایز دي او دوه ناجایز دي بشرط ترک قبل بدو الصلاه او بعد بدو الصلاه دوه ناجایز دي او بشرط القطع قبل بدو الصلاه بعد بدو الصلاه دواړه جایز دي بيع الاطلاق قبل بدو الصلاه بعد بدو الصلاه دواړه جایز دي خبره زمانه وګد شو لنډه درته وایم ګوره بدو الصلاه د امام سه په مذهب باندې الامن من آفتن ته وای او د امام شافعي سه په مذهب النجو په خېدل ته وای بیا د بیع د میوه د پاره دو صورت دي اول بيع بيع الثمر قبل بدو الصلاه دوهم بيع الثمر بعد بدو الصلاه بیا د هر یو د پاره درې درې صورت دي بشرط القطع بشرط الترك او بيع الاطلاق نو درې صورتونه دا درې واړه قبل بدو الصلاه کې مشته په بعد بدو الصلاه کې مشته په دې کې د امام شافعي سره په مذهب دا درې وړه چې د بعد بدو الصلاه صورتونه دي درې وړه جایز دي او دغه درې چې د قبل بدو الصلاه صورتونه دي درې وړه ناجایز دي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب بشرط القطع قبل بدو السلام جائز دی بعد بدو السلام جائز دی بیع الاطلاق قبل بدو السلام جائز دی بعد بدو السلام جائز دی او بشرط ترک قبل بدو السلام ناجائز دی بعد بدو السلام ناجائز دی دا د دې ټول متن خلاصه شو ومن باع ثمرتن چا چې خرڅ کړی میوي لم يبدو صلاحها چې صلاح نه وخکاره شو یعنی قبل بدو السلام میوي خرڅ کړی قبل بدو السلام او قد بدا یا بعد بدو السلام جاز البيع بيع جائزه ده په کوم صورتونو کې جائزه ده بشرط القطع جائزه ده او بيع الاطلاق جائزه ده لانه مال متقوم زکه دا میوي قبل بدو الصلاه مال متقوم ده یعنی دا داسې مال ده چې منتفع به ده اما لكونه ولم مال منتفع به ده یا خود دې وجنه چې منتفع به ده فی الحال دا بعد بدو الصلاه او فی الثانی یا منتفع به د په معال کې دا قبل بدو الصلاه قبل بدو الصلاه پر روانه زمانه کې منتفع به ده او بعد بدو الصلاه بالفعل منتفع به ده وقد قيل او بعض علما فرمایي زمو په مذهب کې چلا يجوز قبل ان يبدو صلاحها چې قبل بدو الصلاه خرڅول نه دي جایز والاول اصح اول مذهب صحیح ده اول مذهب ځکه صحیح ده چې قابل د پاره د فائدې اخیستلو دي د میوي قبل بدو الصلاه فائدہ ترنه اخیستې شي یا د میوونه فائدہ اخیستې شي یا په حال کې یا په معال کې وعلى المشتري قطعها چې بيع الاطلاق د کړي وي کنه بيع الاطلاق قبل بدو الصلاه ک بعد بدو الصلاه خو چې تا بيع الاطلاق کړي وي دا بيع جایز ده ما درته ویلي ولی جایز ده اول کې مې درته ویلي چې د دې رجعه به شرط القطع ته ده چې رجع بشرط القطع ته دا نو دا جایز ده وعلى المشتري قطعها په مشتری باندې د دې د غوڅولو د پرې کټ کولو لازم دی فی الحال تفریقا لملک البائع دا د پاره د دې چې ملک د بایع فارغ کی وهذا اذا اشتراها مطلقا دا قبل بدو الصلاه او بعد بدو الصلاه چې جایز ده چې کله د بيع بيع الاطلاق کړی وي او بشرط القطع او یا دی بشرط القطع کړی وان شرط ترکها علی النخیل قبل بدو الصلای که بعد بدو الصلای خو به شرط ترک ناجایز دی کچرته د شرط د ترک لګول او په دیونو کې فساد البيع د بيع بیا فاسده ده لانه شرط زکه دا شرط ترک داسې او شرط دی لا يقتضيه العقد چې عقد تقاضا نه کوي او لاندې نقطې لیکلې وفيه منفعه للمشتري او په دې کې منفعت د مشتریم دی ګوره تاسو یو څو قانون مخکې زده کړیو یو قانون هم دا زده کړیو چې تفریق الصفقه قبل التمام ناجایز دی دویم قانون هم دا زده کړیو چې هر جهالت چې مفزین ذاتي دا مفسد د پاره د عقد دی دا سی قانون هم زده کړو بل قانون هم دا زده کړو چې چاته نوم د مبيعي وردا او په عرف کې ور شاملي نو دا بغیر د ذکر نه په مبيعه کې داخل دی بل قانون هم دا زده کړو چې څوک د مبيعي سره متصل وي په اتصال قرارن نو دا بغیر د ذکر او بغیر د تسرین په مبيعه کې داخل دی نن به یو بل قانون هم زده کوي دا په هدايه کې تاسو ته پکار راځي هغه قانون دا دی چې په بیع کې داسې شرط چې هغه مقتضا د عقد نه داسې شرط په بیع کې په بیع کې داسې شرط چې مقتضا د عقد نه او په دې کې منفعتي بایع ته یا مشتری ته یا مبيعي ته نو داسې شرط عقد فاسدوي خو شه په خبره په بیع کې د داسې شرط لګول چې هغه مقتضا د عقد نه او احد العاقدين یا معقود عليه یعنی مبيعي ته پکې فائدې نه دا شرط عقد فاسدې لکه ګوره دا کتاب دې په مې خرج کا خرج دې کو شرط دې دا ولګولو چې و مېش بز پکې سبق وایي نو دا شرط مقتضا د عقد نه دی او په دې کې منفعت دی بایع ته نو دا شرط مفسد د پر د عقد دی یا دا کتاب دی په ما خرج کړو غویا دی په ما خرج کړی دی شرط می پکې دا لګولې دی چې دی غوی ته به یو مش غیا ور کوي ته نو پدې کې فائدہ چاته د شابسي مشتری ته ده مشتری ته فائدہ ده نو دا مفسد د پاره د عقد دی یا پکې مبيحي ته فائدہ ای لکه زه پتا باندې غلام خرڅوم په دې شرط چې دا به ته په بل ځای کې نه خرڅوي په دې کې د مبيعي ته فائدہ ده مبيعه غلام په دې خفقيږي چې د یو ملک نه بل ملک ته نقل کیږي زده شو کنه نو داسې شرط چې مقتضا د عقد نه او بایع یا مشتری یا مبيعي ته پکې فائدہ وي نو دا شرط مفسد د پر د عقد دی اوس ګوره میوي قبل بدو الصلاه یا بعد بدو الصلاه به شرط ترک خرڅ شوي په مشتری چاته پکې فائدہ ده مشتری ته فائدہ ده چې په دیونو کې به پرې دي تر دې چې پخې شي چاته فائدہ شو مشتری ته مشتری ته فائدہ شو نو داسې شرط په دې بیع کې ولګېدو چې مقتضا د عقد نه دی او مشتری ته پکې فائدہ ده لدی وجنه دا شرط د عقد فاسد دی و ان شرط ترکه علی النخیل کچرته شرط کړو پر خودل د دې میوه په دیونو کې فسد البيع نه دا بیع فاسد شو لانه شرط لا يقتضيه العقد زکه دا شرط ترک چې دا یو شرط دی چې عقد تقاضا نه کوي او لاندې نقطې لیکلې او فيه منفعه للمشتري او پدې کې د مشتري فائدہ ده وهو شغل ملک الغیر عقد تقاضا ځکه نه کوي شرط د څه شرط دی شرط دا دی چې پردې ملک به مشغولي یعنی پردې ونی به مشغولي وي د مشتری په میو پردې ملک مشغول دی په میو د مشتری باندې دا شرط داسې شرط دی چې عقد تقاضا نه کوي عقد خود دې تقاضا کوي چې تفریغ ملک الغیر راواله او تا شرط د شغل ملک الغیر راوسته دی شرط د شغل ملک الغیر عقد د چا تقاضا کوي د تفریغ ملک الغیر بل دلیل د عدم جواز دا دی چې وهو صفقه فی صفقه دا بل قانون زده دا سي شرط چې عقد تقاضا نه کوي او منفعت وي پکې یو د متحقدین او یا مبيعي ته د عقد فاسدي بل قانون هم دلته شته هغه دا چې صفقه فی صفقه ناجایز ده صفقه فی صفقه ناجایز ده ګوره یو عقد کې بل عقد ور داخلول لکه دا کتاب په ما خرڅ کا خو یو میاشت ما ته پرې ده په دې شرط چې یو میاشت به ما ته پرې دی یو خو پکې شرط فاسد ولګیدو دویم دا چې زی تا ته پرېدم نو په اجاره درته پرېدم که په اعاره که په پیسو درته پرېدم اجاره ده که مفتی درته پرېدم اعاره ده نو په بیع کې اجاره داخله شو یا په بیع کې اعاره داخله شو صفقه فی صفقه پوه شو ان شاء الله دلته هم داسې ده دا میوي په ونو کې خرڅ شوې به شرط ترک نو یو خدا سي شرط ولګیدو چې مقتضا د عقد نه ده او د مشتری په کې منفعت ده دویم دا چې په یو عقد کې د بل عقد ور داخل کړو و بیع او دا میوي چې په ونو کې پاتې شوې نو د میوه میوه چې په ونه کې پاتې شوي نو یا به په روپو په پیسو پاتې کیږي یا به مفتی پاتې کیږي نو که په کرایه پاتې کیږي اجاره شو که مفتی پاتې کیږي اعاره شو نو په بیع کې د داخله کړه اجاره یا اعاره دا اجاره می اسی فرزن درته ذکر کړه کني دونو اجاره نه ده جایز د فصل اجاره جایز ده دونو اجاره نه ده جایز دا به ضرور مفت پرې دی وهو صف او هو صفقه فی صفقه اجاره د فصل کیږي د ونو نه کیږي دا به تاسو تراشي او هو صفقه فی صفقه یا دا یو حقت ده په بل حقت کې داخل شو وهو اعاره او اجاره دم دواړه ذکر کړي خدا د اجارتون ذکر توردن للباب کړي ده کني په حقیقت کې د ونو اجاره نشته وهو اعاره او اجاره چې دا اعاره ده یا اجاره ده وقضا بيع الزرع بشرط الترك دارنګ د فصل خرڅول دي بشرط الترك لما قلنا دو دلایل دی ورته یو دا چې شرط فاسد پکې ولګیدو دویم دا چې صفقه فی صفقتین ده د فصل خرڅول تفصیل درته معلومیږي پټه مې در فصل مې در باندې خرڅ کړو خام فصل قبل بدو الصلای که بعد بدو الصلای بشرط ترک ناجایز ده ولی ناجایز ده چې دا فصل به په دې پټي کې پاتې وي یو دا چې شرط فاسد پکې ولګېدو دویم دا چې په دې کې احاره او اجاره دواړه راځي دا فصل چې په دې پټي کې پاتې کیږي نو که په کرایه وي اجاره ده که مفت وي اعاره ده نو صفقه فی صفقتین ده په بیع کې اجاره او اعاره داخل شي وکذالک اذا تنها عزمها دارنګ چې کله انتها ته رسیدلې وي بعد بدو الصلاه خو غټوالم انتها ته رسیدلې بعد بدو الصلاه پوره غټه شوی دا میوه نو دام به شرط ترک نشي خرڅولې په مطلب باندې پوښ قبل بدو الصلاه او بعد بدو الصلاه به شرط ترک نشي خرڅولې اوس بل صورت رواله قبل بدو الصلاه او بعد بدو الصلاه په ځای پرېدا اذا تناها عظمها غټواله انتها ته رسیدلې ده نور نه غټيږي صحیح و چې نور نه غټيږي دام به شرط ترک خرڅول نه دی جایز عند ابي حنيفه او ابي يوسف د امام ابو حنيفه او د امام ابو يوسف سره په مذهب لما قلنا دلایل ورته مغزاړه دوه دي یو دلیل دا چې په دې کې شرط فاسد ولګیدو دویم دا چې په دې کې صفقه فی صفقتين راغله واستحسنه محمد للعادته دا شرط امام محمد مستحسن ګڼل دی لوجه د عادت نه د خلکو عادت دا دی چې کله میوي پخیشي نو به به شرط ترک خرڅي صحیح شو بخلاف ما اذا لم يتناهى عزمها په خلاف دغه صورت نه چی غټواله انتها ته نه رسیدل نو هغه خود د په مذهب هم ناجایز دی بیا لانه شرط زکه دا ولې ناجایز دی زکه چې غټواله انتها ته نه رسیدل نورم د میوه غټیږي نو ګوره د میوه یو کیلو ده یو کیلو ده پتاي خرڅ کړ یو کیلو یو کیلو په مشتری خرڅ شو به شرط ترک نو دا غټیږي غټیږي 2 کیلو شي نو دا یو کیلو موجوده و د بیع په زمانه کې دا یو کیلو معدومه و د بیع په زمانه کې نو موجود د معدوم سره یو ځای کړي دی او به خرڅ کړي دی او د معدوم بیع خو ناجایز ده نو د دې موجوده مر سره ناجایز ده لانه شرط فيه الجزء المعدوم یعنی وقت البيع د بیع په ټیم کې دا میوه یو کیلو او به غټېده 2 کیلو شو نو جزء معدوم پکې شرط شو وهو الذي دا جزء معدوم هغه جزء دی یزيد چې دا په دې میوه کې زیاتیږي بمعنن په سبب د یو قوت من الارض چې هغه قوت نشي د سمکه نه دی او شجری یا د ونې نه دی ولو اشتراها مطلقاً او کچرتا بیع الاطلاق کړي وا ما تاسو ته ویلو چې به شرط القطع هم جایز ده او به شرط بیع الاطلاق هم جایز ده ځکه د بیع الاطلاق رجع چاته کیږي شابسي به شرط القطع ته بیا به کټکې خو اوس بیع الاطلاق کړي ده خو بایع ورته اجازه وکړو د بایع نورسته ورته اجازه وکړو چې خیر دې پرې ده د بیع په ټیم کې شرط مرت نو ورسته ورته د پرې خودو اجازه وکړو نو د اجازه به صحیح دی ولو اشتراها مطلقا کچرته به الاطلاق کړي وا شرط د ترک نه لګولې شرط ترک مفسد دی دلته شرط ترک نشته هو ترکها باذن البائع ورسته به پرې خودو په اجازه د بایع طاب له الفضل نو د لپاره د زیادت چې په دې میوه کې راغلی چې دا میوه غټه شوه نو دا غټواله د میوي دم به د مشتری ته جایز دی و ان ترکها بغیر اذنه او کچرته بیع الاطلاق کړي وا او بیا د میوي په دی باغ کې پاتې شوې بغیر د اذن د بایعنه تصدق بما زاد فی ذاته نو په دې میوي کې چې کم زیادت راغلی لکه یو کیلو میوه ده 2 کیلو شوې نو دا دویمه کیلو به بیا صدقه کوي لحصوله زکه دا دویمه کیلو حاصله شو به جهه محظوره په ممنوعه طریقه چې هغه د غصب طریقه ده وان ترکها بعد ما تناها عزمها دا خو هغه صورت چې می وغټ شي او که غټواله انتها ته رسیدلې او بیا پکې بیع الاطلاق شوی نو چې بیع الاطلاق شوی نو بیا کچرته بایع اجازت کړي د پری خودو او که اجازت نه کړي د پری خودو تصدق پکې نشته لا تحقق زیادت تحقق د زیادت نه دی نو دا یو حالت د بل حالت نه متغیر شو او دا د بایع د ملک نه دی متغیر شوی بلکې دا آسماني قوتونو باندې متغیر شو محشی سیبلی کې د پوخواله پنمر راځي رنگ په سپوږمۍ راځي او خون په ستوري راځي او نن سبا دا ټول په کیمیکلو راځي خام فروټي خام خام فروټي او کیمیکل مواد پکې واچي په دې پخې نو دا چې قدرتي پخې شي نو دا به خي وان اشتراها مطلقا وتركها على النخيل وقد استاجر النخيل الى وقت الادراك خاطه مسله وزدکا مسله دا ده چې د فصلونو اجاره جایزه ده او د ونو اجاره نه ده جایزه دا خدا مسله زده کړه اول کې چې ګوره به شرط القطع جایزه ده به شرط ترک نه جایزه ده بيع الاطلاق جایزه ده به د بیع الاطلاق نو ورسته تا دا خبره وکړه چې بیع الاطلاق شوې ده چې بیع الاطلاق شوې ده بیا کدا میوي په اجازه د بایع پاتې شوې نو که غټواله انتها ته رسیدلم صحیح ده که انتها ته نه رسیدلم صحیح ده اجازه د بایع چی وی او که اجازه د بایع نه دی نو غوښته نو که غټواله انتها ته رسیدلې او به در باندې تصدق نشتا او که غټواله انتها ته نو رسیدلې نو بیا به تصدق کوي په دې مازاد بیا درته وایم کدا صورتونه مزد دي زدم دي کنه اوس درته یو بل صورت ذکر کوي ګوره صورت ته مسلې دا ده چې بیع الاطلاق شوی ده میوه دي خرڅ کړي په میوه کې څه شوی بیع الاطلاق بیع الاطلاق شوی ده بیا مشتری دی بایع ته ویلې چې زه به تا ته 1000 روپۍ درکم د یوې میاشتې د پاره ماته اجازه تو کچ د میوي په دیونو کې پاتې شي زر روپۍ به درته درکم پرې د چې د میوي په دیونو کې پخې شي اوس به څه چل کوو نو اوس به داسې چل کوو چې زر روپۍ به مشتری ته واپس کې میاش بعد او چې میوي پخې شوې د پخې میوي د مشتری شوې دا اجاره باطله ده او ها خپل به ورسته زده کوي خو صورت ته مسلې خو زده کړو دلیل درته متن کې وایم ان شاء الله وان اشتراها مطلقا او کچرته بیع الاطلاق کړي وا وترکها علی النخیل او به دا میوي په دیونو کې پرې خو دی او څه چلی کړي وقد استاجر النخيل الى وقت الادراك وقد استاجر النخيل دا ونی په کرایه نیولې وي الى وقت الادراك تر وخت د پخېدو پوري تر دې پوري دا ونی په کرایه نیولې وي طاب له الفضل نو دلته داسې دی لکه دی مشت دی بایع چې اجازت کړي او چې بایع اجازه تو کی نو طاب له الفضل نو دلتم طاب له الفضل خو اجاره ختمه ده زرګیز به واپس کوي د زرو لوټ به واپس کوي هم د مشتری ته زرو لوټ بنا خلی خالی اجازت پاتې کیږي دلیل باندې خپل پويږي لأن الاجاره باطله ځکه دا اجاره د ونو دا باطله ده د دې سره ما یو څو مقدمه لګولې دي پاغه تاسو خپويږئ هغه مقدمه ور سره ولیکئ لأن الاجاره باطله د ونو اجاره باطله ده دویمه مقدمه والباطل معدوم کوم شی چې باطلی هغه په حکم د معدوم کې وي د ونو اجاره د ونو اجاره باطله ده دویمه مقدمه څه شوه والباطل معدوم باطل معدومي نو دا اجاره معدومه شوه والمعدوم لا يصلح لأن يتزمن الإذن معدوم د دې قابلیت نه لري چې متضمن شي اجازت لره پوه شئ ها نو اوس دوه شیان شو یو اجاره شو بل اذن شو دا اجاره اذن لره متضمن نه ده نو اجاره معدومه شو اذن نه ده معدوم نو اذن پاتې ده نو چې اذن پاتې وي تاسو اوس مسله وانه ورېده چې بیع الاطلاق دی کړی او اذن د بایع به راشي په ترک کې نو طاب له الفضل تا ته فضل جایز دی همدا څه ده کنه ګوره په دې ګوتو کې زده کا دونو ګوره بیع الاطلاق کړي دا او به د دې ونو اجاره وکړه ونه په اجاره ونیولې تر پخېدو پورې نو دا اجاره باطله ده د ونو اجاره باطله ای په دې پوه شوي باطل معدومي صحیح شو معدوم موجود لره متضمن کیږي نه صحیح ده نو اجاره اذن لره متضمنه کیږي نه اجاره اذن لره متضمنه کیږي نه نو اجاره جدا ده او اذن جدا ده نو چې اجاره معدومه ده اذن موجود ده د دې متضمن په ضمن کې دا متضمن نه ختميږي اجاره اذن لره متضمن نه ده چې اجاره معدومه شي اذن دې معدومي دا څه نه ده ځکه معدوم متضمن کېدای نشي نو چې معدوم متضمن کېدې نشي نو دا اجاره اذن لره متضمن نه ده بلکې اذن مستقل ده نو چې اذن وشي تاسو مخکې مسله زده نه کړه چې بيع الاطلاق کړي وي او به اذن د ترک وشي نو توبه له الفسق نو چې دلته اجاره کړي وي نو اجاره ختم شو اذن پاتې شو چې اذن پاتې شو توبه له الفسق دغه دې ته اوس د دې ځنې وایا و ان اشتراها مطلقا کچرته به ول اطلاق کړي و وترکها علی النخیل او دا میوي په دیونو کې پریخي وي وقد استاجر النخیل الى وقت الادراک او دا می دا ونی په کرایه نیولې وي تر وقت الادراک پوري طاب له الفضل فضل ورته جایز دی ځکه اجاره باطله ده اذن فاتل لان الاجاره باطله ځکه د اجاره باطله ده او الباطل والباطل معدوم یو خو اجاره د ضرورت د وجنه جایزه شوی و د تعارف د وجنه دلیل ورته تعارف او په اجاره د باغونو کې تعارف نشته والحاجتی دویم چې د اجاره جایزه شوی و لوجه د حاجت نه او دونو اجاره ته حاجت هم نشته لعدم التعارف یو لوجه د عدم التعارف نه د خلکو په مابین کې دونو د اجارو تعارف نشته او الحاجتی او د ونو د اجارو د پر حاجت هم نشته نو اجاره ختم شو فبقي الاذن معتبرا نو پاتې شو اذن معتبر نو چې اذن شوی وي بيع الاطلاق وي او رسته اذن د ترک وي نو الته طاب له الفصل بخلاف ما اذا اشترى الزرع په خلاف دا غو صورت نه چې فصل اخستي هم داسې صورت په فصلونو کې جاری کا د فصلونو اجاره او سیده نو دلته اجاره اذن لره متضمنه کیږي چې اجاره ختميږي اذن پکې ختميږي ځکه اجاره اذن لره متضمنه کیږي په دې پوه شئ د ونو کې ونو کې اجاره اذن لره نه متضمنه کیږي نو اجاره ختميږي اذن پاتې کیږي او په فصلونو کې څه چل کیږي شاباسي اجاره اذن لره متضمنه کیږي نو چې متضمنه کیږي چې اجاره ختم شي اذن هم پکې ختمي نو چې اذن ختم شي نو لم یطب له الفضل هغه زیادت په دې فصل کې بدعت نه دی جایز ګوره په فصل کې داسې وایي بخلاف ما اذا اشترى الزرع زما په پټي کې فصل دی پوخ نه دی خام دی او دا خام فصل می پتا خرج کړو په بیع الاطلاق چې په بیع الاطلاق می در باندې خرج کړو بیا تا دا پټه په اجاره ونیو زمانه دی په اجاره واخیستو چې په اجاره درانه ونیولو تر دې پوري چې دا فصل پوخ شي نیټه مجهوله شو چې فصل پوه شي د اجارې نیټه مجهوله شو نو دا اجاره فاسده ده چې نیټه مجهوله وي که دا نیټه پکې مجهوله نه وي اجاره هم صحیح وه خو دا نیټه مجهوله شوه اجاره څه شی شو شابسې فاسده نو چې اجاره فاسده شوه اوس اجاره اذن لره متضمنه وه اذن هم فاسد شو چې اذن هم فاسد شو د دین وروسته چې په دې فصل کې زیادت راځي دا زیادت لم یطب له دا ورته نه دی جایز ځکه به اجازه ده بخلاف ما اذا اشترى الزرع په خلاف دغه صورت نه چې وای خستو فصل واستاجر الارض او زمکه په اجاره ونی ولا الا ان يدرك تر دې چې دا فصل پوښ وترکه او به هم داسې پری خودو حيث لا يطيب له الفضل دته په دې فصل کې دا زیادت نه دی جایز لأن الاجاره فاسده د دې سره ما مقدمي لګولې دي دا اجاره فاسده ده دویمه مقدمه والفاسد يكون موجودا فاسد شی موجودی فاسد او باطل کې ما درته فرق مخکې کړو کنه فاسد شی موجودی والموجود يصلح ان يتضمن الاذن اذن او دا موجوده اجاره دا د دې قابلیت لري چې اذن لره متضمن شي صحیح نو فساد المتضمن فساد المتضمن چې متضمن فاسد شنو متضمن فاسد شنو اذن فاسد شنو زم شو کنه لأن الاجاره فاسده دا اجاره ولې فاسده ده د زمکو اجاره خو صحیح ده خو دلته نیټه مجهوله ده للجهاله لوجه د جهالت د نیټې نه پته نه لګيږي چې دا فصل کله پخېږي بعضی ځایونو کې فصلونه مخکې پخېږي بعضو کې وروسته پخېږي بعضی موسمونو کې بیا مخکې پوښ شي بعضی موسم کې وروسته پوښ شي فاورثت خبسا ولو اشتراها مطلقا او کچرته بیع الاطلاق کړي و بیع الاطلاق جایز ده قبل بدو السلام جایز ده بعد بدو السلام جایز ده فاسمرت ثمرا اخر قبل القبض نو بیا دی ونو نور میوي ونی ولي لکه د امونو باغ ده د پتا باندې خرج کړو به شرط بیع الاطلاق باندې پدې کې یو لکمونه دی یو لکمونه دی د پتا باندې خرج کړو په بیع الاطلاق ځکه دا غ قدیم او د جدید او میو په مابین کې تمیز متعذر دی دا خو د قبل القبض مسله ده ولو اسمرت بعد القبض او کچرته د میوي بعد القبض ونیولي مشتری د میوي قبض کړي دي قبض دي ته وایي چې تخلیه راغلی وي په مابین د مبيعي او د مشتری کې قبض د معنی نه چې کریټو ته راکوزي کړي وي نه تخلیه کړي دا بایع باغ میوي او مشتری سره پریخي دي چې تی بس کوه ځانته دي ته وایي قبض دي تخلیه تم قبض وایي نو کدا تخلیه راغلی و او دا غین ورسته د تخلیه ورسته به په دې باغ کې نوري میوي راغلي یشترکان فيه نو دلته بایع او مشتری دواړه په دې باغ کې شریک دي د اختلاط ځکه ملک ته مشتری د ملک د بایع سره مخلوط شو قدیمی میوه د مشتری دي جدیدی میوه د بایع دي نو مخلوط شو والقول قول المشتری فی مقداره په د دې زائد په مقدار کې قول د مشتری معتبر دی چې زائد میوه څومره دي لانه فی یده زکه د باغ په زلیدې ده مشترک دی او د زلیت قول معتبري وکذا فی البازنجان دا رنګ د بانجانو مسلم ده پټی کې بانجان دي دا چا پتا باندې خرج کړه به د نور بانجان هم نیولې دي نو کدا نور بانجان قبل القبض نیولې او بیع فاسده ده که بعد القبض نیولې او بایع او مشتری پکې شریکان دي خو د مشتری قول به په دې مقدار د زائد کې معتبري والبطیخ او په خټکی کې هم داسې ده دا. والمخلص د دې د پر مخلص دا ده چې دا زائد هم ستاشي دا قدیم هم ستاشي جدید هم ستاشي نو دا ونی واخله تر معین نیټه پورې ونی واخله اشترا د ونو کوي اجاره مکوه ونی په پیسو والا نو قدیمی میوه خو پکې دي دا جدیدی بستا په ملک کې پکې راشي نو قدیمی او جدیدی بدواړه ستاشي